وتشیع المیت او اتباع د جنازي د مړي یعنی جنازي سره تلل او صلات علی پاغت موز او حضور دفنی دا دفن ته حاضر دل والمکث عند قبره بعد دفنه پاتې کېدل دا د قبر په خوا کې پس د دفن کولو دا نه وایو ان الله عز وجل یقول الله تعالی به او یوم القیامت د قیامت پر ورځ باندې یبن آدم اے د آدم زیا مرضت فلم تعودنی ز بیمار شوم تا زما تپوس نه کړې قال یا رب کیف اعودک ردی و اے زما ربا کیف اعودک وانت رب العالمین ما استا څنګه تپوس کړ ته رب العالمین بیماری گیتنه زما فلانی بندا تا نه لوړه وختلې وا او ته محتاج او تا غل نه دور کړي اما علمت انك لو اطعمتهم لوجدت ذلك عندي تا ته پته نشته دي کتا غوانی ډوډه خورل خورل وال وجد ذالک عندي ندا بدی ما څه کوس مندره ی ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی ودا آدم زیاتن ما وبغختلی نو تعالی وبن دی را کړی الله د خپل بندا د بیمارای نه تعبیر په خپل بیمارای سره کو الله د خپل بندا په ډوډۍ ورکول باندې داغه نه تعبیر کو په ځان ته ډوډۍ ورکول باندې او د الله بندتا ابو ورکول باندې د الله تعالی تعبیر کو په خپل ځان ته ابو ورکول باندې بعضی د خلقو ناغ دی چې مونږ آمنا بالله والیوم الاخر مونږ په الله ایمان دی او پر درستنه ایمان دی ابتداء او انتها ذکر کوي نه اس کې خود به خود راوي آمنا بالله وبالیوم الاخر وما هم بمؤمن الله وی زر ایمان بګی نشته خادعون الله الله لزو کور کوي چاته تکلیف رسول چې هغه پلی خبردار نو الله له څنګه تکلیف دی رسي چې الله په نه خبردار الله خود ارث نه خبردار دی نو دا اول اشکال جواب دا دی چې یخادعون په معنا دی یحدعون دی وما مؤمنین وما هم بمؤمنین الذين یخادعون الله کا نو الذين یخادعون په معنا دی یخدعون سره سره څنګه راغله دوکور کې الله راغله دلیل څه دی وما يخدعون الا انفسهم دا يخدعون مجرد راوړل دي نو معلومیږي چې دا مزید په معنا د مجرد سره دی دی کوي موافقت د مزید د مجرد سره چې مزید او مجرد په یو معنا سره لکه عاقبت اللس عرب وي عرب وي عاقبت اللس ما غل سزا ورکړه سمه ما غل سزا ورکړه غلمان راکړه اې کنه غادونه اولیاء الله دریم جوابدار چې دا والذین آمنو عت تفسیر دی یخادعون الله یعنی څوک والذین آمنو دی مؤمنانو له دوکا ورکول دا دا چې دی لکه الله له دوکا ورکول نو د مؤمن سره دوکا دا د الله سره دوکا دا نو د مؤمن سره د دوکې نه الله تعبیر کړي د خپل ځان سره دوکي ورکول نه ځکه ویلي چې یخادعون الله قرضدار نه دی قرضدار د قرض نه خلاصوي ملګری باندې قرض دې پیسې ورکړي چې قرض نه خلاص شي نزهت المتقین دویم جن 19 صفحه کې لیکل دي ولسمه صفحه کې دا مطلب ذکر کړ دی اباظه تو ہے تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا عاد هذا المسلم لم يزل في في خرفه الجنه مسلمان چې کله تاسو کې د مسلمان رور لم يزل في خرفه الجنه پڑھیے پڑھیے وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم ما من مسلم ندی او مسلمان یعود مسلمان چې دې تپوسو کې دی او مسلمان غدوا تن په وخت سبا کې الا صلی علیه 70 الف ملک مگر او یا در فرشتي ولا چې دن اغا دعاګانې کوي حتا يم تیا تر دې پورې چې ما خام کې داخل شي وان عاده عشیتنا او کما خام کې تپوسو کې لکه د کافر تپوسم دی او سر تک ناستل فقال له اسلم اغته بچي اسلام راوړا فنظر الى ابي اخيار پلار ته وکته و عند پلار یو چې تاسو وای قال اطع ابو القاسم د ابو القاسم خبر او معنا او خیال دې په خدمت باندې ګوره او نبی رت ماشاء الله د اوسنو د جمهوریت والا په شان باندې سبحان الله سبحان الله جمهوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں لوگوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے پیش ٹھکانا بدی بات دوی ته دا مریضانو میا چی یاره کاکا وزوزګاری ګنا 300 روپے ورکی بوډا بابا وته دي پلان کی کور کې بابا شته دي گاډه مقرره کړی وشاوي سړی راولې اوټلا راوړل کله کله بابا بوزي چې بوزي نو ګوته ته ولګي چې دا تی والی بابا دې اوس خو به ته کوته نشي ضروري لبي لو رسي پس په کې بوز لبو رسي وي زه تک فی روان دي لا شیخ دی واسي کنه ته شیخ دی غسي کنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه لالچ نو کې نه وي به چې خو عمرې اسی عمرې او کار به نشته دی نه نبی اسلام والسلام د جهنم نه خلاصولو د دلم دعوت ورکو دل لاړو او دعوت ورکو اسلام چې دلاره د کافر باندې کې فکر مې کېدل چې دې مسلمانۍ کې ولې نه اسلامي کې ولې نه د اوټ غرضی نو د نوټ غرضی نو د دې غرضی چې دې د جهنم نه بچي الحمدلله الذي انقذه من النار سبحان الله په نه شي پڑھیے بھائی پڑھیے پڑھیے سترے موردا باب ما یدعا به للمریض باب دې په بیان دای کی چې مریض ته داړي هغه دعا کوي کی کومه دعا وي ها کتاب ګورا او نبی رسول الله می دشت کل انسان او شی کل بچی شکایت کوي انسان د سیز منهم الا ارقیکا برقیت رسول الله صلی الله علیه وسلم انس سے ثابت توی وتان دم پاغدم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دم کو قال بلاغ ولنا قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشف انت الشافي لا شافي الا انت شفاء لا يغادر سقما ابو غرنا له دو نبی علیہ السلام د شکایت کو د وجع عند درد یجده فی جسدی چې په خپل جسد کې چې دغه موندو فقال له رسول الله نبی علیہ السلام ته ذع یدک علی الذی یعلم کی د لاس پاره دی چې کوم درد کې من جسد کې ساره جسینا معلومی یې کچالک ته رسول الله مو وا اته کې دا یا دا زړه چې اوس ته د بدر په څلور سره یو تاسو کې دا ته څنګه ګرم دی باندې دا ځان له مصیبت دا ځنې سړی چې په سر مې درد وي چاپی نه لوګي سره لوګي زما چاپی نه لوګي بس دا خوند دخلی دی اسلام فکر په سر باندې دلته مچو نه نو تک ویلا کې نه زمې لګ دته کېدا دنده فقیر وی دا دا ځان له مصیبت او بیا وره د خود دمونو طالب سره سره ما دم وځه په خپل کاو ځما چا وکړه وقل وایت بسم الله الرحمن الرحیم ثلاث وقل سبع مرات اعوذ بعزت الله وقدرته من شر ما اجد واحد تدعا فنا ته کتل ته جاته الله بندګانو دا دعا نه پسترګ دردی که په غاغ دردی که په خپه دردی که په ګیړه دردی هغه سات پغلی کی رست به الله خپل علاج کوا او یقین پکار دی یقین به چغلی کی وای هو چا چې د مریض تاسو کو لم يحضره اجر او هغه تمر نور غلې یعنی ذکر مړ کې دوه والا نو فقال عنده سبع مرات داغه په خوا کې وکړه صدا دعا او ته ته شي لم يحضر اجر څه مطلب لم يحضر اجر څه معنی وکړل چې د دک کې مرض نه د مړ کې دوه والا نو الله ولا په دې کې مرض بولی کله او یو سړي داغه په خوا کې وکړته وي اسال الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک الا عافاه الله من ذلك المرض اگر الله بدا سړی دې مرض نه ماپ صحیح کوي روغی دی اسال الله العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک نبی اسلام په یو باندې چې داخل شو تاسو یې کو وکانه اذا دخل على على من يعود ونبي اسلام کله به داخل شي پاره چا چې دا تاسو ته کو نو قال نبی صلی الله علیه وسلم اس بار نشه طهور ان شاء الله دا پاکون کې د ګناون نه ان شاء الله دا تا د ګنا نه پاکي وای هو وای هو نبی سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ ان جبريل اتى النبي صلی الله علیه وسلم اتى النبي مو آیا کنه صلی الله علیه وسلم خطر غرزه جبريل نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقرار فقال یا محمد اشتكيت محمد ناجوره قال نعم قال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك لا اله الا الله والله اکبر لا اله الا الله وحده لا شريك له لا اله الا الله له الملك وله الحمد تدريج وغالي نعم الله تعالى رتوي سبحان الله پایا هو باب استحباب سوال عن المريض عن حاله باب دې په بیان د مستحب والی د سوال د خاندان د مریض نه د حال د مریض په باره کې شاپلار راځي کاکا جی څنګه دی ورته خره اخدر لالا څنګه دی ابي دي خره قال اصبح بحمد الله بارئا سبا کړ دې په حمد الله تعالی سره تندرستۍ کې سبا تندرستۍ کې سبا کړ دې نه صحت تقریب دې حقيقي ان شاء الله تعالی حقيقي حقيقي خدي نو نه تبي ډېر خدي ها باب ما يقول من ايثم باب دې بیان دا کی چې وای اغه لرا سوچ چې نو امید شي د خپل جنہ سوچ چې د جنہ نو امید شي کومه دعا وکړي وای ها الله مغفرت او ګرحرانو کی او الحقنی بالرفیق الاعلى الله سره حاضری مراد ده رفیق اعلی دا د الله کو نمونو کیو نوم دی نو الله ځان ته حاضر کی سبح اسم ربک الاعلى اللهم بالرفیق الاعلى معلومه شو چې انبیو ته د مرض د وجې تکلیفي او دا تکلیف نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم تکلیف تبا وا ډیر سخت تبا وا او د ګرمای د تفقول لپاره نبی اسلام بار بار چې د اوبو مګلی او روح چې د جسم نه کله جدا شي کنه نو دا د شدت د تکلیف نه بیا روح چې د بدن نه جدا کیږي دا د شدت د تکلیف نه خالی نه دی دا په اسانه نه وځي ښا د وصیت کولو هغه خاندان د مریض ته ومن يخدم او هغه چاته چې د خدمت کې بل احسان یې لچې دی مریض سره کوا واحتماله والصبر على اوه دغه خبره برداشت کوا صبر پاغه سبانه چې یشق من امر چې د تګران لګي داغه د امرنا وکذل وصیت بمن قربا دارنګي وصیت کول دا چا مبارک چې نږدې وي سبب د موت دا به حد او قصاص و نحوهما مثال په حد کې جاری کیږي یا قصاص به جاری کیږي نو دا غو خاندان ته وصیت کول چې دغه خیال ساته د باندې محجری کو غره دغه موږ ته تاسو ورکو سبحان الله ولګي کوم لګي پیسې بابا نه کنه د مریض یو سړی بیمار دی دا خاندان ته چلکه د دی او دی وخت دماغ کار نه کوي نو سوي نوم برداشت کوي یو یره تکلیف برداشت کوي دا چل کوي دا یې خیر دی خدمت کوي کنه او کته تک داس څګرانی خیر خیر دی دا دې بیمار دی نه جوړه دی ما کار کړ د چې حد ربانی جاری کور وړي فحاکم علیا ما باندې دا حد جاری کړ فدا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیا نبی صاحب دا وی ولی راو ته فقال احسن الیا اس رخک او فیدا وضعت کله چې دا نه جوړ شي فاتنی بی دا بیا راواله ففعل هغه دا کارو کو فامر به النبی صلی الله علیه وسلم نبی صاحب دا عبارت حکم کو فشدت ندا سبحان الله عليها ثياب وجانب اترل شي ثم امر بها به حکم کو فروجمت دار جن کو ثم صلى عليها يا دې نبی اسلام منځ کو دا حدیث په درې دې شمه صفحه کې تیر شوی دی ښا 33 صفحه کې دا خدا اجي څه پکې نه راغلی کنه زیر اجي څه پکې نه راغلی څه چلو ان بیا نبی اسلام چې جنازه کولا نو عمر ته مونږ سره څنګه جنازه کې دي خو جنا کړی دا دې اسلامي لقد تاب توبه دې دا څه توبه کړی دا پڑھیے باب دې په بیان د جایزوالي د قول د مریض کې چې انا وجع بیمار یم او شدید الوجع یې سخت تکلیف تراته دا باجی کر یسره پرې دې الکه ملګری ته سړیو وای چې نا جوړه سخت بیمار دواره تکو یا انا معوق تب مدا او وار اصح وای زما په سر باندې ډېر درد دی ونحو ذلك وبيان انه لا كراهه وبيان انه لا كراهه في ذلك او دا دې په بیان د دې کې چې کراهت په دې کې نشته اذا لم يكن على التسخط کله چې دا په طریقې د ناراضګۍ باندې نه په تقدیر اسنو چې د تقدیر د الله ناراضګي ښکارا کوي او اظهار الجزاء او چې کله دا د پاره د ښکارا کولو د فریاد نه بے صبری بے صبرای په نیت باندې نه نو بیا ټیک تلکا پڑھیے عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قالت قالت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ وی وارأسا پسر درد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل انا وارأسا زما پسر درد ہے وذکر الحدیث نو نبی سمي پسر میں درد ہے دې کې څه ډول نشته ای عائشہ زما پسر درد نبی زما پسر درد ما به سر درد کله کله مرض چې دی نو هغه مرګ ته مفضي شي او مرګ ته ورسی نو کم سړي چې مرګ حاضر نو څه چل بکای هغه باس بکای بیا چې کله مړ شي څه چل بکای نو باب التغمیزی باب ما یقول بعد سبا وای او بیا جوا او بیا چې دین داغو کوم تکلیف ناکار شي هغه بندول هغه باندې جنازه د جنازي صفونه جنازه کې رسول سره کی